د مخلوق خیر د پاره د خلکو د اصلاح د پاره او پاغي کې اخیری پیغمبر نبی علی السلام دی او دا سلسله پاغه ختمه شوې ده دریمه مسله په دې صورت کې دا jihad فی سبیل الله یعنی کوم چې دغه دوه مسلې دي توحید او رسالت د دې لپاره کوشش کول مهنت کول د دې لپاره خواري کول بدني وخت ور کول قرباني ور کول څلورمه مسله په دې صورت کې د انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې مال لګول ځکه چې مال ونه لګول شي نو جهاد نه کیږي او چې جهاد نه شي نو توحید او رسالت بخور نشي صورت په تلور برخو کې تقسیم دی اوله برخه سل آیاتون ده په دې سلو آیاتونو کې اوله مسله چې اثبات د توحید د هغه بیانېږي دویمه برخه یو سل یو نواله تر یو سل شپږ بیا پورې ده چې پاغي کې دویمه مسله چې اثبات د رسالت ده هغه بیانېږي دریمه برخه یو سل واویا نواله تر 253 پورې ده او پاغي کې دریمه مسله jihad فی سبیل الله بیانېږي او څلورمه مسله څلورمه برخه څلورمه برخه د 245 نواله تر اخره پورې ده او په هغه کې انفاق فی سبیل الله بیانېږي بیا د اول ایسا چې سل آیتونه ده د اول ایسا نورم په دریو بابونو کې تقسیم ده اول باب شل آیتونه ده په دې شلو آیتونو کې د دریو ډلو بیان کړي هغه درې ډلې چې په سورته فاتحه کې مختصر بیان شوی وي اول ډله مؤمنان یعنی انعام تعالیهم چې الله ورمنه احسان کړی مؤمنان دویمه ډله مغضوب علیهم مغضوب علیهم هغه خلک چې سره د پوي او سره د زیده سره د پوي انکار کوي د زید د وجنه او درې مړله دوالین چې هغه نه دوستان دي او نه دښمنان دي نه دوستی کوي او نه دښمنی کوي حیران او پریشان دي د دې درې وړو ډلو په اول باب کې اول شلو آیاتونو کې د دې درې وړو ډلو تفصیل کوي وضاحت کوي دا ما چې کوم آیاتونه ولوسته 15 په دې 15 آیاتونو کې دا خلاصه لیکي ځان سره ښه مهم شی خلاصه ده په دې 15 آیاتونو کې په دې اولو 15 آیاتونو کې دا ما چې کوم 15 آیاتونه ولوستل په دې کې د اغاول ډله چې مؤمنان دي دا غي بیان کوي او د مؤمنانو پنځه صفاتونه بیانوي او په آیت نمبر 15 کې حکم د دنیا او حکم د آخرت ذکر کړي په دې اولو آیاتونو کې د مؤمنانو بیان کړي ما قلم څکو سیده لګیدلې پرې د اولو پنځو آیتونو کې د مؤمنانو بیان کوي او پنځه صفاتونه د مؤمنانو ذکر کوي او ورسره حکم د دنیا او حکم د آخرت بیانې منګه اول کې اول آیتونو کې حروف مقطعات باندې بیان کړو الف لام میم باندې بیا دویم نمبر آیت کې ترغیب قرآن له د قرآن عظمت بیان کو چې دا کامل کتاب دی په ایمان کې په دې کې شک نشته د مؤمنانو په نيز ده دا رنګ په دې کې شک مکوي او مؤمنانو او په دې کې مضبوطیا ده د پاره د متکیانو ان هغه سړی چې ځان ته متکی وي نو هغه هغه د پاره په دې قران کې مضبوطیا د کلکواله ده بیا آیت نمبر 3 کې هغه پنځه صفاتونه د مؤمنانو شروع شو یو صفت موږ پرونی سبق کې بیان کړو چې د متکیانو به یو صفت دای د مؤمنانو به یو صفت دای چې یؤمنون بالغیب ایمان براوړي په غیب باندې نو غیب نه مراد الله غیب نه مراد فرښتې غیب نه مراد پیغمبران غیب نه مراد کتابونه غیب نه مراد جنات د غیب نه مراد دوزخ د غیب نه مراد جنت د غیب نه مراد آخرت قیامت دا ټول راتلی شي په دې ټولو به ایمانی د غیب نه مراد تقدیر دی ښه او بد او بل معنا موږ کړی و چې د غیب نه مراد علم غیب هم کېدې شي چې ایمان راوړي په دې باندې چې علم غیب صفت دی او الله دی علم غیب صفت د بل چا نشي نشي کېدلې د الله نه بغیر نه د پیغمبر کېدلې شي نه د ولی کېدلې شي او نه د بل کېدلې شي بیا دویم صفت موږ ذکر کړو پرونی سبق کې ویو کی منسولاته او جاری کوي مونږه پابندی نه جاری کوي ځکه چې د مؤمن صفت چې قران ذکر کړی دی او حکم الله مؤمن ته کړی دی چې و امر اهلک بالصلاه خپل اهل ته خپل تابعدارو ته د منځ حکم کوا نو دا خ صفت نه لري چې وسړی په خپل منځ کوي صرف خ صفت دار چې په خپل هم کوي کوم خلک چې د تابعدار دي د د پلاس کې دي پاغوي باندې موږ جاری کی که بچی وي که یو اداره کې کار کوي محکمه کې ارزه کې چوي نو ويقيمون الصلاه او جاری کوي مونږ نننی سبق کې مونږه دریم صفت ذکر کوو د مؤمنانو ومما او بعض د هغه مالنا رزقناهم چې مونږ ورکړې دوی ته ينفقون خرج کوي دا دریم صفت د چې مال بلګي ګوره په دې ځای کې یو درې خبرې ولي کوي ځان سره یو خبره دا ولي کوي اوله خبره چې مم ما راوړې ده مم ما د نه دی ویل چې ټول مالو لګوي زما په لار کې بلکې مم ما لفظ راوړې ده چې و مم او بعضی د هغه مال نه رزق نام چې موږ ورکړې څه مطلب اوله خبره دلته دا ده د دې ته اشاره ده چې بعضی مالو لګوا ټول مال ملګو الله وی ټول مال دنه نه غواړم لګ مارو لګوا چې ونیم چې ونیم تولې سروي نو پاره کې دونیمه دونیم فیصد ورکا پوه شو دا رنګ کې نقد پیسې تلوختم روپې پکې ورکا ک چاندی وی سپین زری نو هغه کې چې د خپل هغه فیصدي دغه پکې ورکا دونیم دونیم فیصدي راځي تقریبا دا پکې ورکا نو الله وی ټول مال درنه واړم و مما او بعض د هغه مال نه رزق نام چې موږ ورکړ دا خو دا یو خبره ته اشاره شو بل خبره ته ګوره رزق ناهم رزق ناهم کې د رزق لفظ راوړی دی د بل خبره ولته اصولي کوي د رزق لفظ ول راوړی دی د رزق لفظ دا راوړی دی چې ذکر راوړی دی چې په دې کې هر چاته الله حکم کوي چې مال ولګوا غریب سړی خوراک کوي مالدار سړی خوراک کوي ټول خوراک کوي نو ټول ته الله ترغیب ورکړي چې مال ولګوي ټول ته الله ترغیب ورکوي ګوره دا و مما کې مونږ ووی کنه چې بعضی هغه مال چې مونږ ورکړې دوی ته دا غینه ولګوي نو په سورته محمد کې په شپږشتمه سپاره کې یو آیت ده آیت نمبر شپږ دیرش سورته محمد په شپږشتمه سپاره کې الله وی ان انما الحیات الدنیا بشک ژوند د دنیا لعب ولهو لهونه لوبي دي او تماشي دي ابس دي وان تؤمنو او کچې تاسو ایمان راوړو وتتقو او ځان مساتلو د خلاف نه یوتیکم نو درب کی تاسو ته اجورکم اجر تاسو پورا پورا ولا یسالکم اموالکم او نه غواړو موږ تاسو نه تاسو ټول مالونه ټول مال نه غواړم الله وی چې ټول مالو لګو زما په لار کې ان یسالکموها ان يسالكموها کچې دی غواړي تان الله ټول مالونه چې ټول لګوا نو فيحفيكم نو زر دی چې نو فيحفيكم نو زور کې پتا سو باندې په زور تا ان تاسو باندې زور کې چې ټول مالو لګوا نو تبخلوه تاسو به بخلو کوي ويخرجوا ازغانكم او خاره بشي تاسو بغزونه تاسو کینی چې دا څنګه دین دی دا څنګه مذهب دی کینی به مخکاره شي بغزونه به مخکاره شي نو الله دا نه وی چې ټول مالو لګوا لګ ولګوا خو خامخا مالو لګوا او دویم صف دویم خبره دلته دا ده چې د رزق لفظ راوړی دی د رزق لفظ ذکر راوړی دی چې دې کې ترغیب ورکړي غریب لا مالدار لا ټول لا خورا غریب هم کوي کنه مالدار هم کوي نو کمالدار مثال خبره مثال خبره ووالو کله لس روټي خوري د ورځې لس ډوډۍ خوري نو الله وی دي کې دا دوه لګوا که غریب د ورځې مثال خبره 15 ډوډۍ خوري یا دوه ډوډۍ خوري ځا چې دوه ډوډۍ خوري په کار دي چې نیمه ډوډۍ ولګي د الله په لار کې ځکه خوراک ټول کوي کنه رزق ټول ته ملاويږي زای ډیر نه د کم خلک به چې هغه بيخي غریب به چې هغه ته به رزق نه ملاويږي ځنه هغه کوی چې ما سنشته نو داغه لپاره جواز شته لیکن نن سبا اکثره د سې دي چې دوه وخت ډوډۍ خو خامخا خوري او ډیر کم خلک به د سی چاغه به کې دی شي مته معلومات نه وي به د سی مجبور خلک چاغه به د یو وخت ډوډیم ډیر په مشکل باندې خوري او بیا افغانستان کې خو کې دی شي وي افغانستان باره کې موږ یقین نشو ویلې ځکه افغانستان کې حالات د سیدی دلته به کې دی د خلک به چې د ورځې به یو وخت ډوډیم نشي خوړلې مالدار وي خو جنگونو د وجنه حالاتو د وجنه بدی حالت براغلی نو رزق رفع ذکر راوړو چې ټول مالو لګوي غریبي مو لګوي په یو حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي وی یوې روپۍ یوې لکو ته شکست ورکړي دي صحابه کرام حیران شو چې دا څنګه چل دی یوې روپۍ یوې لکه یو لکه څنګه شکست ورکړي دي نو صاحب نو نبی اسلام مخکې تشریح وکړه صاحب کرامو ته چې دې مطلب دا دی چې یو سړی سره مثال خبره لس لک روپۍ دي هغه په هغه لس لکو کې څو روپۍ ولګولې یو لک روپۍ ولګول دا الله په لار کې او دغه یو غریب سړی دی هغه سره 2 روپۍ دي هغه پر 2 روپو کې یو روپۍ ځان سره ساتل او دا یو روپۍ ولګوله نو چا شکست ورکو د غریب سړي شکست ورکو یو لکو ته ځکه هغه په لس لکو کې لسمه برخه ولګوله او د غریب سړي په دې 2 روپو کې نیمه برخه ولګوله نو د یوې روپۍ هغه لس لکو یو لکو دغه رقم شکست ورکو څه مطلب دی کې موږ دا تاسو ترغیب راکړي ک غریب مال ولګوا دا نه چې ته غریب چې زه زه به څه خورم وي او زه به څه موږ خپل د لوګي ومرو موږ مخکې به مال ولګو هغه لا کې خوسه به کیږي هغه د خپل هغه مطابق نو رزقناهم لفظ ذکر راوړو چې که غریب دی او که مالدار دی هغه باید مال ولګي ومما او بعض د هغه مال نه رزقناهم چې ورکړې موږ دوی ته چې ورکړې موږ دوی ته ينفقون خ... او بل ګوره درېمه خبره مونږ ویلو دوه خبرې دا شوې درېمه خبره په دې ځکه دا ده چې الله وی رزقناهم ما ور کړې دوی ته الله وی دا مال زما دی تاسو رچ کوم دی دا ما در کړې تا ته دا ستا مال نه دی دا زما مال تا ته حکم کوم چې بل ولګوا او ګوره کچیرته یو سړی کنا هغه چاله پیسې ورګي چیرته دا پیسې والا تقسیمی کا په نور خلکو باندې نو کچیر دغه سړی لاړ شي او هغه پیسې په صحیح انصاف سره په خلکو تقسیم کی او دا مالدار سړی به څه کوي دلته بیا سبا پیسې ورکي چې منی دا شنو نورم ولګوا بل پر بیا پیسې ورکي منی کې نورم ولګوا صحیح ده کنه او کچیر دا مالدار سړی چې چاره چې د څوک چې پیسې ورکي دا په دې خبر شي چې زه د پلان کې له پیسې ورکوم چې غریبانو کې ولګوا او د خو لګی نه مخ کې د خو ځان سره ساري غلا پکې کوي خپل جیب ډکې پکې د به ویر کې پیسې نه ویر کوي دا غرنګ د مال د الله دی دا موږ او تاسو چې راکې نو الله موږ او تاسو ته وی چې دا ولګوي چې کله موږ هم دغه مال په نورو لګو الله موږ نور راکې الله موږ نور راکې الله موږ نور راکې او که چرته موږ هغه مال چې الله راکړي موږ هغه باندې ګونډې ولګو او موږ چې دا خو لکه د قارون غونته قارون ویلو کنه دا خو زما مهنت ته دا خو زما خواري ده او دا خو ما غټلې دي دې من خو زما تکلیفونه تیر شي وي دا زه ویلې ولګم د الله په لار کې نو کدا کارونه غوته منګم وې چې دا دې من خو زما تکلیف تیر شوی دا خواري تیر شوی دا ما خواريان کړي ما غټلې دي او ګوندور باندې ولګو الله به موږ نوالي لکه څنګه چې کارونه غرق کو هغه پس مکه نه باسلو موږ په ځمکه په پاسه پس مکه نه باسي دسه به دسه حال به موږ راولي پوه شئ نو رزقناهم چې موږ ورکړې دوی ته الله وی دا مال ولګوي ينفقون خرج کوي دوی د مال لګولو ترغیب قران کریم ډیر ور کوي په قران کریم کې چیرته الله دا نه دی ویلي چې مال والا بلکې قران کریم الله په قران کریم کې الله وی مال ولګوا ځکه په مال لګولو سره انسان کې غیرت پیدا کیږي مال لګولو سره انسان کې خپل صفاتونه پیدا کیږي او چې وسړی مال نه لګي هغه کې هغه کې غلط خصلتونه پیدا کیږي هغه سره د مال سره مینه پیدا کیږي او دنیا سره مینه پیدا کیږي دنیا سره چې مینه پیدا شي ما سره چې مینه پیدا شي بیا ګوره هغه نه د پلار په کیسه کې هغه نه بیا د مور په کیسه کې هغه نه بیا د ورور په کیسه کې هغه نه بیا نو لس او د نور خلکو ډېر لري خبره ده چې د خپل کور خلکو په کیسه کې نیولې د مال سره مینه یالته دغه ذهن کې مال پروت دنیا پرته او که چرته هغه مینا اخرت سره دې د پر دغه مینه دې سره چې زه الله رضا کما نو هغه به د الله رضا د پر بیا څه کوي ډیر شوینه به تیریږي که یو سړی ته نه مثال خبره پیسې لکه ګوره حدیث کې راځي پیغمبر اسلام دار چې خې انسان دار چې هغه خپل حق معاف کړي بل خې انسان هغه چې هغه خپل حق بل پویږي ځای ما حق دی د پلان کې سره لیکن هغه خپل کردار د جوړ کی چې هغه خپل حق ور معاف کړي دا خسړې د نبی اسلام فرمایي نو چې دنیا سره مینه نه هغه به د سړی جوړیږي کنه چې بل ما چې دنیا سره مینه هغه به د بل نه به خوري خپل حق بچي ته معاف کی خپل حق ډېر لره خبره ده الټه هغه وی چې د بل جیب نه وخرم بل نه ز خپل جیب ته راوړم او که چیرته هغه اخرت د پاره کار کوي الله رضا د پاره کار کوي نو به څه کوي هغه به خپل حکم بل معاف کوي چې زه خیر دې منه مال بلا نور راکی مال بلا نور راکی ګوره د صحابه کرام واقعیات په دې کې ډیر زیات بهترین واقعیات مونږ تاسو ته مخ ته پراته دي یو ځل یو صحابي راغو کورله پیسې ګټلې وي په خوا به د سي هغه سکی به د سپینو زرو د سرو زرو نو د سي کڅوړه غونته به واغه کڅوړه کې به دوه غ پیسې مې سي به ساتلې نو سا یو حدیث کې راځي یو صحابي راغ کورلا او هغه سره په کڅوړه کې پیسې وي پیسې ګټلې وي خېډېره نو چې کور ته راغو خزلوي د خزل د پیسې ورکړي او خزلوي چې زړه مې ډیر تنگ دی په ډمه مې سي بوج غوندې دی کله کله انسان د سي کنه هیڅ هم نه لیکن هغه ړې به خېسي لکه ته چې چا د موټي کې نیولې د ازړې او د ازړې وته کلک کړي ده وې دا پختې مې په یو بل کې نه وځي دغه سه حالت په صحابي باندې خزه ورته وې ته چلو خېما دا ډېر ډېر خوشاله خوشاله شي وې څه چل هغه کڅوړې د پیسو راوړې ده او میډل ور کړې چې دا واله او لاړ شه بازار کې خپل ضرورت مطابق چې کوم د ضرورتو هغه هغه پیسې ساري کړې دي نور چې تونه اضافه وي هغه مډل ور کړې داواله لاړ شه ټول تقسیم کړ په غریبانو باندې د چې خزي وي نن سبا خزي په دا میړل وي دا نن سبا خو چې میړه کورلا شریک کورلا چې د چې خلک مونږ لیدلې دي چې میړه راوړي یو شی راوړي کوټول لکه نه اورېرونو لم راوړي بابیګان لم راوړي نور ورون لم راوړي نو خزه به تشبیه کوټه کوي چې تل دونه خرچه کوله ځان له راوړې وې کنه پټه دا سره دونه خرچه کو ټول کور باندې د خوړله د چې خزم شته موږ یو مرګره او پاکستان کې ساجد نومېدو خملګره و زمونږه نو هغه یو خزه وکړه د څه لک پیسې مې سی یو خزه ډېر د غریبي کورنۍ خزه و ورونو ته وکړله نو چې کله خزه نو د بوي نو د اکثر خزه سره جنجالو ما ورته وی چې ګوره خزه به اکثر پلار کړه لګلې و نو موږ خو غپ ور سره ډېرو نو موږ ورته ګوره ته د خو ظلم کې خزه سره دا ولې ته پلار کړه لګره لګي نو مالوي وی کاری چې ته پوي نه ما شاګرد مو ما سره درس ویلو مال ته پوی نه اصل کې خبره ده سیدا چې زه کور له چیر راوړم نو زه ځان راوړې نشم زما زمير نه منځ چې صرف زه وخرم نو زه څوک مزه ورونو نم راوړم بابيګان نم راوړم ورونو نم راوړم ټول کور له مطلب راوړم او دا ما سره ټول شپه په دې جنجالي چې دا ویلې دون راوړم په ټول شپه ما سره په دې جنجالي نو په دې وجه باندې زمو سره جنجال کوم نو ویلم شي ټکولم شي او بیا اخر د خبر پاتې چې پلار کړې ولې کما دځي خزي نن سبا په خزو کې بخل به ډیر زیات دی هغه خزي چې په قران باندې وی کردار جوړ شوی هغه خپل میډل پیسې ورکړي چې لاس د ضرورت مطابق یې سار کړی دی او ته چې لاس تقسیم کا د الله په لار کې هغه صحابي نر بچي لاړ دی هغه ټول مال تقسیم کړی د الله په لار کې چې راغله د خزلوي ورډمه باغ باغ دی ورډمه باغ باغ دی پوه شو نو ځکه هغه کې د خصيفتون راغلی و یو ځل نبی اسلام اعلان کو جهاد د پاره چې جهاد لزو مال راوړي د چا چې څو وس کیږي جهاد کې کومک کول شي راوړي د صحابه کرامو په خپل مینس کې په نیکی کارونو کې مقابله وي موږ دنیا په کارونو کې مقابله کوو کنه له پلان کې ورسېدو زونه رسیدم پلان کې وخړل ما ونه خړل پلان کې پیسې وګټلې ما ونه ګټلې پلان کې خو خکور کې وسېدو زه خو نه وسېدم زموږ دغه مقابله د صحابه کرامو مقابله دا نه وي د صحابه کرامو مقابله څه وي عمر فاروق رضی الله عنه وی و چې نبی اسلام کړ دا اعلان وکړو چې خپل ضرورت مطابق وس مطابق باندې کومک وکړي کنه وای ما ډېر سوچ کوو چې دې ځل بزد ابو بکر صدیق نه مخکې کېږم رضی الله عنهم زه به دې ځل داغه نه مخکې کېږم نو نو بکر نو عمر فاروق زنه غالبا هغه سره 2000 دینار و او کاشرفي وي په ټیم کې هغه په 2000 کې د زر دینار یعنی نیمه پیسې ډیر شی وغه ټیم کې د غزر دینار یا اشرفي ار کرنسي چې وغه ټیم کې د بیل کړي چې دا بزور کوم او در د ښکارې ده چې دا خو زر دینار دی لکه زر د مثال خبره شړې وي نن سبا چې دا یو کروڑ روپۍ دي ځکه هغه ټیم کې دینار انتهایی 1400 کال مخکې خبره ده نو چې سړی وي چې دا یو کروڑ روپۍ بزور کوم د ټول نه بزما فند بزیاتی چې زی ور کما دا مقابله کوي کنه په نیکیو کې دا اوس ریا نه ده دا نه کې خلکو ځان نه خي خپل لکه ځان سره مقابله کوي خپل لکه کې ځان سره مقابله دا نه چې خلکو لوي خپل ځان سره دغه یو هغه کوي مقابله کوي نو عمر فاروق زنه وی چې په دې سوچو چې په 1000 دینار یا 1000 شفای ور کم کنه زه په ټول ډېری پیسې لکه زه په ټول مخ کې راشم هغه کې وای چې ما او کته ابوبکر صدیق په خپل کور کې خپل کور نه بسترې کاوګي یو شی په کور کې نه پخې ټول کور نغدي ارته چی راوړي نبی اسلام ته ورکړي دي چې رسول داواله نبی اسلام ته او ابو بکر کور کې څپری خېدی مو کنه کور کې دیم څپری خېدی او کنه نو ابو بکر صدیق زمو ته وی یا رسول الله د الله نوم می پرې خره بس الله نوم می پرې خره دا د غوي واقعیت وو نو عمر فاروق ځنه وی چې ماړه کې سوچ کو چې دې سړي نه شم مخ کې کېدل دې سړي نه مخ کې کېدل نه شم ابو بکر صدیق دومره خرج به کو د الله په لار کې نورم ډیر واقعیات دي صاحب کرام خوندور خوندور خسته خسته واقعیات دي یو ځل د مدینه په جمعات کې مسجد نبوي کې خیرات دی خلک لګیا دي دستخوان اوار دي خلک لګیا دي خیرات خوري یو سړی دی هغه د جمعات په دې کونج کې یو ملنګ له خیال شو د جمعات په دې کونج کې یو ملنګ ناشته فقیر سړی ناشته هغه مخ ته ډوډۍ موډۍ نشته لري نو دا یو سړی وته خیال شو هغه لاړو دغه دیګ والا چې کوم چا سره دیګو د لویره غو چیرې د کاوی کې مال ډوډۍ موډۍ راکا زه هغه دیګ والا ته څه کې تا خو تا خو خړه ته څه کې په هغه باندې روټي باندې و هغه ملنګ چې ناس ته هغه لا ویروډم چې هغه مخري چا ته پام شوی نه دی زما چې هغه د ډوډۍ وخوري هغه وته وی هغه دیګ وته خبره څوک دی وې ته چې دا ډوډۍ خوري دا هغه ډوډۍ خوري دا خیرات هغه کړی دی هغه څوک هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلیفہ هغه ټیم کې د نیمه دنیا د دنیا کې درېمه برخه په دریو برخو کې یو برخه د حکومت او هغه ملنګ فقیر ناس ته هغه ډوډۍ ته خوري دا هغه ډوډۍ خوري ته هغه ډوډۍ ورکه دا د غوي حالو پوه شئ نو مال لګولو کې ډېر ښه صفاتونه په انسان کې پیدا کیږي انسان په دین باندې مضبوطیږي قران وی چې په مال لګولو کې انسان په دین باندې مضبوطیږي لکه تاسو وګورئ سورته بقره وګورئ د سوره بقره کې ګوره موږ ویلو کان چې په سوره بقره کې څو مسلې دي څلور مسلې دي اخره مسله انفاق فی سبیل الله ده د الله په لار کې مال لګول نو هغه ایسه چې تاسو کله واوري هغه کې چې الله سره کم ترغیب ورکړي مال لګول ته نو ډیر یو عجیب انداز چې الله مال لګول ترغیب ورکړي دی آیت نمبر سورته بقره آیت نمبر تورې غزه یو سل 95 دی او کو درې مسی پاره ته لاړ شئ درې درې مسی پاره ته آیت نمبر وګورئ 215 پته د درې مسی پاره اولینی اولینی پانو کې دا آیت ده اول درې سرور پانو کې وي آیت نمبر 215 پته دا به دا ایسه چې دا ټوله د انفاق فی سبیل الله ایسه ده او په دې کې الله ډیر تفصیلی ترغیب ورکړي مال لګولو ته ومثل الذین او صبر وکړ خام ومثل الذين ومثل الذين او مثال لا کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پاره د رضا د الله وتثبيتا من انفسهم او د پاره د مضبوطیا د خپل ځانونو د مال سره لپاره خرج کوي چې مان الله رضا شي او دویم چې د لپاره خرج کوي چې په دین باندې مضبوط شمه یعنی د مال لګول د الله په دین باندې انسان مضبوطي چې سړی خرج کوي کما سلی وګوره مثال ذکر کوي چې دا د مال لګول مثال سره کم دی کما سلی جنتنا په شان دغه باغ دی برب وتنا چې په اوچت ډیرې باندې دی اصابها نو رسیږي دغه ډیرې ته وابلن تیز باران فاتت نو ورکی دا باغ اوکلها خوراک خپل ضعفین دو چند فإن لم يصيبها پس کچرونه رسیږي دی باغ ته وابلن تیز باران فتلو افتلنا نو کافی دی ورته پرخه والله بما تعملون بصير او الله پاغه سمای تاسو کوي لیدون کړي مثال ذکر کړي دی و یا د مال لګول مثال د څه دی لکه یو باغ په اوچت ډیره باندې چی غونډې باندې باغ نو په دې نو په دې غرونو علاقو کې باران ډیر کیږي کنه نو الله وی کچته د باغ باندې تیز باران وشي نو هغه باران هغه اضافه وب چې کمی دي هغه وب یې ګلان دي هغه باغ چې د خپل چې کوم د ضرورت ته هغه خوراک هغه خپل ضرورت مطابق او بچ کوم دي هغه جذب کی او هغه اضافه غونډې ذکرنه نو اضافه او به یې ګلان دي دا د باغ لپاره فائدہ ده نو په غونډې معنی چې باغی هغه بهترین باغی خپل خوراک ځکه قران وی هغه خپل خپل خوراک خو خوراک ورګي الله وی کچیرته په دې باغ باندې باران ون وم نشي هغه پرخه متکافي ده دغه مثال د مال لګولو ده که یو سړی مال لګی کنه خډیر نو که چیرته دته الله په دنیا کې خډیر ویرم نکی الله وی د دې مال لګول هغه اثر پرخه هغه وته کافی ده د انسان لپاره هغه به دومره ډیری هغه پرخه یعنی الله وی که زه ډیری ویر کوم ورمانه باران ورمانه وکم هغه به ډیری هغه به دوچن دوچن وي لیکن کچې د دوچن ویرم نه کما لیکن د مال لګولو صرف هغه پرخه چکم اثر دی هغه په انسان باندې وشي کنه هغه به د لپاره کافی د مال لګول دومره فائدې دي او په دغه اخیره حصہ کې به ان شاء الله ډېر تفصیلی الله ویلي دي ګوره مال نه لګول د منافق صفت بیان شوی د قران کې بلکې منافق لفظ راوته هم دغه انفاق نه دی امام قرطبي رحمت الله علیه لیکلی دی و چې ينفقون معنا یخرجون هغه مال وباسل خپل مال نه خپل مال نه یو برخه وباسل د الله په لار کې بیا مخکې هغه لیکي وای چې ول انفاق او اخراج المال من اليد دی و انفاق دي ته ویل کیږي چې مال وباسل د خپل لاس نه چې مال سره خپل پیسو نه والی او د لاس نه وباسي د الله په لار کې خرچ کی ومنه المنافق او دغه انفاق د لفظ نه د منافق لفظ راوته دی ولی لانه یخرج من الايمان ځکه منافق وباس خپل ځان ویسته د ایمان نه ويخرج الايمان من قلبه او د منافق نه وته د ایمان دغه د زړه نه پوه شو یعنی منافق ته منافق ځکه ویل کېږي چې د ایمان نه وته لري ایمان د زړه نه وته لري او دغه رنګ انفاق ته انفاق ځکه ویل کېږي چې دا هغه مال دی چې انسان په خپل لاس وباسي پوه شو و مما او د هغه مال نه رزقناهم چې ورکړې موږ دوی ته ينفقون خرج کوي دا دریم صفت شو والذین او هغه کسان والذین او هغه کسان دا اوس څلورم صفت ده والذین او دا متکیان هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان راوړي بما په کتاب باندې انزل الیکا چې لګل شوی دی تا ته وما او ایمان راوړي په کتابونو باندې انزل چا لګل شي وي دي من قبل کا مخکستانه دا څلورم صفت ده چې ایمان براوړي په کتب سماویه باندې کتب سماویه یعنی آسماني کتابونه په دې به ایمان راوړي لیکن دې کې فرق ده ښا په دې ایمان کې فرق ده ګوره که یو سړی قران مني تورات نه مني دا ایمان نه خارج ده خدا په ایمان کې داخل نه ده که یو سړی وي چې قران منم انجیل نه منم دا ایمان ده نشته رخه د منی کنه قران دا قران ویل چې به منی پوه شو دا رنګ کې وسړی وی چې پیغمبر اسلام خو منم قران منم توحید منم خو عیسی علی السلام نه منم یا مثال خبره په یو لکو څلور وی زره پیغمبرانو کې یو پیغمبر نه انکار وکي چې هغه موږ ته بيخي نمونه نه یاد شوی او سړی وی چې دا نور پیغمبر هغه پیغمبران منم چې قران کې بیان شوی دي دا یو لکو دا نور پیغمبران نه منم دا د ایمان نه خارج دي ښا د ایمان نشته ځکه په پیغمبرانو باندې ایمان راول د ایمان د اصول نه دي او په کتابونو باندې ایمان راوړل د ایمان د اصول نه دي پوه شئ لیکن په دې ایمان کې اوس فرق دی د پیغمبر اسلام باندې ایمان راوړل او نور پیغمبرانو باندې ایمان راوړل دې کې لک فرق دی په قران باندې ایمان راوړل او په نورو کتابونو باندې ایمان راوړل کې لک فرق دی څه فرق دی ځان سره ولیکئ دا خبره ځان ته ولیکئ ځان ور باندې پوي کړئ فرق دا دی چې په پیغمبر علی السلام باندې او قران باندې ایمان تفصیلی دی او په نور کتابونو باندې او نور پیغمبرانو باندې ایمان اجمالی دی اجمالا دی څه مطلب دی دا جمله ولیکي بیا ان شاء الله وضاحت ته وکم په پیغام پیغمبر علی السلام باندې او په قران باندې ایمان تفصیلی دی او په نورو کتابونو باندې نور آسمانی کتابونه چي دي پاغي باندې او په نور پیغمبرانو باندې ایمان راوړل اجمالی دی یا اجمالا دی د دې خبرې څه مطلب دی د دې خبرې مطلب دا دی که یو سړی وي چې پیغمبر علی اسلام باندې ایمان راوړم کنه نو هغه ایمان به د خلی پورې نه هغه ایمان به تفصیلی وي هغه به د پیغمبر علی اسلام په سنت باندې عمل کوي هغه به د پیغمبر اسلام په طریقو باندې به د پیغمبر اسلام په شریعت باندې به عمل کوي دا رنګ کې وسړی وي چې په قران باندې ایمان دی کنه نو قران باندې ایمان به تفصیلی وي څه مطلب قران به زده کوي په دې به عمل کوي د دې بیان به کوي ګوره د قران پنځه حقوق دي یو په دې به ایمان راوړي دا رنګ د دې زده کړه به کوي په دې باندې به عمل کوي د دې بیان به کوي د دې نفاذ به کوي دا به نافذي په یو ځای کې دا د قران پنځه حقوق بیان شوی دي دا تفصیلی ایمان دی قران باندې نور کتابونو باندې ایمان اجمالاً دی هغه صرف دومره منل دي چې هغه د الله کتابونه دي بس هغه سره په خله باندې اقرار کول دي چې تورات زبور انجیل یا نور چې کوم صحیفې دي هغه د الله کتابونه صرف دونه دونه ایمان دی پاغو کتابونه باندې نور پاغو باندې عمل نشته لري پاغو باندې تفصیل نور نشته لري عمل په قران باندې دی از ذکر د قران ده پوه شو بیان د قران دی نفاذ د قران دی هغه نور کتابونه هغه صرف دومره به منی چې او د الله کتابونه دي او هغه کې حق بیان شوی او هغه کې هدایت او بس پوه شو په دې ایمان باندې هغه ایمان صرف د خلی پورې دی خلی مطلب دا نه چې مطلب په خله باندې صرف وي خو په خله باندې صرف اقرار کوي چې او تورات زبور انجیل د الله کتابونه دي دا زمانه ما په دې زره خبر تصدیق کوم نور هغه باندې زده کړه دا هغه دا هغه بیان دا هغه باندې عمل دا ایمان نشته ور باندې ا منسوخ دي کنه دا رنګ نور پیغمبران په پیغمبر اسلام باندې ایمان چې هغه تفصیلی دی د پیغمبر اسلام شریعت باندې به ته عمل کې د پیغمبر اسلام د سنتو مطابق به ته ژوندۍ تیرې او نور پیغمبران چې کوم دي هغه به صرف دومره مني چې او هغه د الله پیغمبران دي څه دونه مني لا نفرق بین احد منهم قران وی زه دا غوی مینس کې فرق نکوم لکه څنګه چې آدم اسلام پیغمبر دی دغه رنګ ابراهیم اسلام پیغمبر منم دا فرق زمینس کې نه کومه چې آدم اسلام او د ابراهیم اسلام مینس کې فرق کومه یا د نبی اسلام او د نور پیغمبرانو مینس کې ټول پیغمبران زموږ لپاره ټول معصوم دي ټول د ګناونه بچ دي نو د هغه چې کوم شریعتونه دي طریقې دي د نور پیغمبرانو هغه منسوخ شوی دي طریقه به چا معنی د پیغمبر اسلام امر بچا په طریقه باندې کې د پیغمبر اسلام په طریقه باندې بکې د يهودو او عیسایانو ولې کافران شوي دي دا په همدغه ټکی د وجنه کافران شوي دي چې قران وته وی چې تاسو کتابونه او تاسو پیغمبر منسوخ شوی دی دا غوی شریعت منسوخ شوی دی دا غوی طریقې منسوخ شوی دي اوس به تاسو عمل کوئ په قران او د اخري پیغمبر په طریقه باندې هغه د دې شي نه انکار کړی دی چې موږ دا نه منو موږ د دې د دې پیغمبر او د دې کتاب باندې عمل نکوو د دې وجه نه هغه کافران ګرځیدلي دي خان د مؤمن صفت او څلورم صفت دار چې ولذین او د متکیان هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان راوړي بما په کتاب باندې انزل الیکا چاله ګلې شوی دی تا ته چاله ګلې شوی دی تا ته قران باندې تفصیلی ایمان و ما اوس یو سړی اصل ته سوال دی اوس یو سړی قران نه زده کوي په قران باندې عمل نه کوي د قران بیان نه کوي هغه چې قران د الله کتاب دی مو چې کوي مو او دا د الله کتاب دی ډیر می خوخته او ډیر دسه او ډیر دسه باز خرج سی کنه او په هغه کې بندي په خونو کې بندي ډیر خو عزت کوي آیا د دې ایمان هغه تورات باندې زبور باندې ایمان مینس کې فرق شته دا ایمان خو ته په تورات هم لري چې دا الله کتاب دی او د کې هدایت دی دا ایمان خو ستا په انجیل باندې هم دی دا ایمان خو ستا په زبور باندې هم دی دا ایمان ستا په قران باندې هم دی تم وې ته دا خبره کوي چې زبور د الله کتاب دی انجیل د الله کتاب دی او دا مې چې دا قران د الله کتاب دی عمل خو په یوم نه کې عمل په قران باندې کې کچې ته سړی عمل په قران ونه کې کنه دا ایمان کامل ایمان نه دی ښا ان الذي هو فرض عليك القران سورته قصص آیت نمبر 8 یا د 15 یا د شلم سپاره الله وی دا الله غزاد چې په تامه قرآن فرض کړي دي دا فرض دی دارنګ سورې نور اتلسمه سپاره کې براشي سورۃ انزلناه وفرضناها دا سورۃ مارا لګل او پتا سو می فرض کړي دي قرآن فرض دی ښا د قرآن زده کړه فرض دی بما با کتابونو باندې انزل الیکا چې لګل شوی لري تا ته وما او پاک کتابونو باندې انزل من قبلک چې لګل شوی دی مخکستانه خو هغه مخکې باندې صرف د خلی پر ایمان دی او قران باندې تفصیلی ایمان دی په دې عمل کې د دې بیان وکې اوس پنځم صفته وبالاخره او په آخرت باندې هم هم دی هم داخله کوم خلک د مخکې صفاتونه چې بیان شو دا په غیب چې ایمان راوړي دا مونږ جاری کوي دا مال چې لګي دا د الله په کتابونو چې ایمان راوړي وبالاخره او په آخرت باندې هم هم دا خلک یو کینون یقین کوي دا پنځم صفت ده یقین کوي ښا دا نه دی ویل چې یؤمنون ځکه ایمان خو تیر شو مخکې کنه بل غیب کې قیامت وکنو بل غیب کې موږ ویلو چې به غیب نه مراد قیامت هم د آخرت هم د ایمان خپل ذکر شو دلته لفظ د یقین راوړی دی چې په آخرت باندې به یقین کوي زمون خلک خو آخرت مني خو یقین په آخرت نشته زمون استادو دا ګوره دنیا ما زموږ یقین دی کنه که دنیا کې زه ګټه وټه ونه کما د لوګي و مټ شمه خ ژوند به تیر نه کما وای شو خ او خ به ونه خورم خ به ونس کما بچو له بخو سہولتونه برابر نه کم دا زموږ یقین نه کنه هغه یقین پورې موږ سکو منډي دي خواریان دي جنگم کو جګړم کو صرف پیسې ګټو صرف پیسې ګټو ولی زمونږ دا یقین راغلی دی چې را زه که پیسې ونه ګټم نو څه به کوي خو به ونه خورم خو به وانه غوندم خو کور کې به ونه اوسېږم بچی له بخ خوراک رانه وړم دا یقین زموږ راغلی دی دا رنګ زموږ دا یقین دی کدی بچی باندې ما تعلیم ونکو دنیاوی نو کده باندې ما دا تعلیم ونکو دا بچی به مې سبا د لوګي مري د دې په معاشر کې عزت نه د دې په چاپیریال کې به د عزت نه د دې په څوک اهمیت نه نو څه کو دا زموږ یقین دی کنه بشول وی وې سبق وې سبق په زور باندې داغه به خوخه نه یو فیلډ موږ ته نه ډاکټر شه انجنیر شه حالکه دا زور نه دی په کار ماشوم باندې چې هغه خوخه نه چې ډاکټري وکړي ته ډاکټري وکړه داغه خوخه نه یو خو یو خو خپل خوخه یي بیا خو صحیح ده هر کار په شوق باندې کیږي لکه زه خپل ځان خبره تواله ما ډیګري شروع کړه ما اول نه قانون سره شوق و چې زه قانون زده کوم لا وکم کنه اول نه مخکنه د اتم اتم نه زما دا شو کوم ځ قانون کوم لا زده کوم خو چې کله ما دولسم خلاص کو ما نه پلار وی چې نه کمپیوټر ساينس وکړم دور د کمپیوټر ساينس دی کمپیوټر ساينس کې تعلیم وکړه نو زی هغه خپل خوخي هغه ته پرې نه کومه زی مجبور کړم چې ما کمپیوټر ساينس ته داخله واغسته هغه کمپیوټر ساينس چې ما شوق نه مانی مکه پرې خو عارف ته راشه کنه جوائن شه اواز ما صحیح دی کنه ټول ته سوي نت کې به مسلې نه پويګم دلته خو صحیح دی ټول اواز می ټول لورځي دا صحیح دی ښا عارف نت کې یو مسله ای ښه صحیح دی بس نه هغه بند کړئ سپیکر مایکونه بند کړئ څه خبره مې کوله ښا زما خوخه نه و نو ما کمپیوټر سره نیمه کې پرې خو او اوس مې چې خپل خوخه چې کوم هغه دی بخش دی هغه مې شروع کړی نو هغه الحمدلله خروان دی پوه شئ هغه هغه سبق مې خروان دی دا ټول خبره نو موږ څه ویو چې دا بچی مې ډاکټر نشي دا به د لوګي مري کدا انجینر شو دا به د لوګي مري کدا پلان کین دا د لوګي دا یقین زموږ راغلی دی نو ګوره پلارانو ته ذهني مرزونه ولګید مورګان ته ذهني مرزونه ولګید ولی په دې تشویش کې دي چې دا بچی به مې څنګه کیږي آینده دا بچی به مې څه خوري یقین دی کنه یو ځل علی رضی الله عنه نه چا پوښتنه وکړه چې تا خپل اولاد لنه مال پرې خو نه دولت پرې خو نه ځمکه نه جایداد چې دې مو ته پرې نه خو علی رضی الله عنه ښا هغه ورته وی ک زما بچي د الله تابعدار وي د الله په لار لاړ شي نو زه د الله په لار تلون کې د الله دوستانی او زما دا کیدل چې د الله الله خپل دوستان نه خرابوي زما بچي بخ الله نه خرابوي او کوچ د زما بچي د الله د لار نه واوختل په نور لارو باندې لاړه نو د نورو لارو والا خلک د الله دښمنان دي او زه خپل دښمن له جادونه مادونه نه پرېږدم ښا خو شو نو موږ دا نه وی چې دنیوي تعلیم بد شي خپل لګیایم دنیوي تعلیم کوو موږ ټول ورونه دنیوي تعلیم کوي پوه شو زموږ استاد په شاګردانو کې زموږ استاد امتیاز دا دی د نورو مولیانو نه زموږ استاد امتیاز دا دی چې هغه سره ډاکټران دغه سره پروفیسوران دغه سره انجنیران دغه سره کاروباریان شاګردان دي مولیان دغه سره شاګردان نشته هغه ټول عام خلک شاګردان دي په دې وجه باندې څونه طبقه چیرې د مولیانو زموږ استاد له په دې وجه باندې د درانه سترګمانی ګوري د نورو مولیانو شاګردان چې وزیل لاړ شي مدرسې لاړ شي یا کوم زیل لاړ شي داغه شاګردان له څوګونه اهمیت نه ورکي او که زمونږ استاد شاګرد وزیل لاړ شي ځان معرفي کی چې زه پلانکی شاګرد ما نو هغه خلک قدر کوي عزت کوي هغه شاګرد لا زما ابید نه ورور می دا لاړ اسلام آباد د خزریات سیبل ته عالم دی هغه لوي رغلو ودل سپیشل ځان لا کوټه ور کړې و دا ولې چې دا پلان کې شاګرد دی حالکه نور طالبان خو مو هغه مدرسه کې هغه له دونه غنو امتیازات نه و دل امتیازات ویلې ور کړ چې دا پلان کې شاګرد دی هغه ته پته و چې د سره کوم شاګردان دي دا تیار خوار نه دي دا خپل غټي او خپل خوري د عام خلک د دوی د داسې خلک د دوی په معاشره باندې اثرې پوه شو نو یقین موږ په دنیا راغلی دنیا لپاره موږ څه کوو منډي دي خواريان دي تکلیفونه دي مصیبتونه دي او ذهني مرزونه دینه وجنه ولګیدل قران کې خو الله د مؤمنانو صفت ذکر کړی چې لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دوی باندې من دراتون کې وخت یری او نه به تیر وخت پس غمجنی دا د مؤمن صفت الله ذکر کړی دی دا بنی چیرې زب څه خرمه دا صفت د مؤمن نه دی چې هغه آینده غم کوي پوه شئ او دا صفت د مؤمن نه دی چې هغه یو شی تیر شوی هغه بیا هم سر خوري چې کاش د څه شوی وي کاش د شوی وي کاش د شوی وي دا کاش ماش بس مؤمن نه ګرځي بس هغه وی چې را خپل ضرورت مطابق باندې ژوند تیری بس کو الله صاحب کرام ته الله خړی را ور کړی دا صاحب کرام د الله نه سوال کوي ما خبر لخه لک توجه کوي خان صاحب کرام الله نه سوال کوي چې یا الله موږ ته فقيري وخت وا تا موږ باندې مالداري راوسته پوه شو صاحب کرام د الله له سوال کوي بقاعده چې الله موږ ته فقيري وخت وا تم باندې تم باندې دنیا را برسېره تم باندې مالداري راوسته پوه شو نو وبال نو که دغه رقم یقین زموږ په آخرت باندې راغو دا کنه زموږ په دنیا باندې دی دا, دا معاشره بدل نه شي څوک بچا سره ظلم به وکي د چا حق به وخوري ظلم به ختم شي هر چا له خپل حق ملاويږي هر څوک په خپل حق باندې کنایت وکړي وبالآخرت او په آخرت باندې هم هم دا خلک یو کینون یقین کوي دوا کې دي دي ښا د دې لاندې ولي کوي یو عقیده ده چې الله می ګوري الله را منه پاسه ولاړ دی یو دا کې دا انسان کې بدلون راولي او دویم عقیده دا چې ورځ به زه الله له حساب کتاب ورکوم دا دوا عقیده چې په انسان کې راغلي نو دا دا کوشش ته وکړي په خپل ژوند کې دا دوا عقیده دي ځان سره راولي هر انسان بیا د خپل ژوند له ورځې هغه بدلیږي کنه بدلیږي دوا کې دي یو عقیده دا چې الله مې ویني که زه ودایم الله مې ویني که ویښ یم الله مې ویني که په تیاره کې یم الله مې ویني که په رڼا کې یم الله مې ویني که کوټه کې ځان له الله مې ویني که په یو مجلس کې ناست یم الله مې ویني که په یو ځنګل کې الله مې ویني که په یو خار کې هر حالت کې چې یم الله مې ویني دا کېده چې انسان راشي نو غلط کار وو کې پلار چې کله ازوی پوي چې پلار پلار مې ویني نو زه به غلط کار کوي شي نشي کولای کنه دا رنګ چې غلی هغه پوه چې پولیس ولاړ دی او پولیس مې ګوري هغه لا کوي شي چې سم پولیس یو غل پولیس نه یو سم پولیس هغه لا کوي شي نشي کولای کنه نو دا رنګ انسان دا کې دراغه چې الله مې ویني هغه په هر ځای کې هغه دا کې دی چې ما الله ویني ابا ګناه وکي هغه به چې ما هر ځای کې الله مې ویني ځکه ګناه وکم خو الله مې ګوري کنه یو دا کې دا او بل کې دا چې زه یو ورځ به الله له حساب کتاب ورکوم په دې معنی صرف یو دوا ایتونه وګورئ تاسو لږ په نوښتمه سپاره کې په درشمه سپاره کې وګورئ سورته النازعات دا دواړه کې دي د قران نه دي خدامه دا دوه خبرې چې ما وکړې دا د قران د سورې نازعات چې ده د اما اما يتساءلون په څه صورت ده په درشمه سپاره کې دویم صورت ده مطلب آیت نمبر ده ا تلويخته په دنیا یقین ولر دنیا د پاره به صرف تکلیف او مصیبتونه و اما من خاف مقام ربي او هر چا غ سوق دی خاف مقام ربي چې ويریدو مقام ربي د اودریدو د رب خپلنا چې ما باندې رب ولاړ دی ما ویني چې دا کې دی راوستله ونه نفس عن الهوا او من کړو خپل نفس د خواهشاتونه خواهشات خورڅ غواړي ناروا خواهش دا ګوره دا نفس دل نه ګوري چې حلال دی که حرام دی نفس وایي چې صرف راکوا نفس دل نه ګوري چې دا د چا حق دی نفس وایي چې صرف مال راکوا دا د نفس صفت ده ښه نفس کې حیوانیت دی روحانیت هم دی حیوانیت هم دی نفس وی خواهش مونږ ته خواهش ویو دا شی حلال که حرام د زی صرف خورم لکه نن سبا مړه کیسه کې مو زیګه خورای صرف نفس دا وی چې دله موږ د چا حق دی خورای صرف راوړې کورله صرف پوه شو کور له صرف راوړه چې بچی دی ماړی دا نفس غواړي پوه شو نفس نه ګوري چې راځه د خپل شهوت پوره کومه دا حلال طریقې سره ده که حرام طریقې سره بس صرف پوش دې دې نه ګوري نو الله وی چې چا چې دا عقیده راغله چې زور باندې د پاسه ولاړې ما ونه نفس او من کړ خپل نفس ان الهوا د خواهشاتونه خواهش نفس غواړي خو دا وی چې نه دا شی حرام دی ته خو غواړي خو دا شی د دې ته ورنږدې نشي ځکه الله را باندې ولاړ دی تل کنه الله را باندې خبر دی الله خپکیږي نو فإن الجنه هي المأوا پس یقینا جنت دا غزه دی جنت ته بلاړ شي او سورته هغه وګورئ لګه صورت نوښتمه چې پارک کې ګوشت راشه دا بل دا د خوله کې د شجاع الله رحمانه ولاړ دی کنه اوس هغه دویمه کې دا وګورئ صورت حاکا صورت حاکا په نوښتمه چې پارک کې د ګوشت راشه او آیت نمبر دی سورته حاقه آیت نمبر 19 دی داره آیت نمبر 19 نهوشتمه سپاره سورته حاقه آیت نمبر 19 فاما من اوتیا کتابو پس هر چا غسوک اوتیا کتابو چې ورکړې شو عمل نامه دته بیمینی په خلاص د باندې قیامت پر ورځ باندې په خلاص کې عمل نامه ورکړې شو دا مسلمان یادي کافر د عمل نامه نشته کافر خو چې ایمان نه راوړی تر هغه دغه عمل نامه وینه بيخي دغه عمل نامه هغه ټیم کولاویږي د یو کافر چې ایمان راوړي کله عمل نامه د مسلمان وي ځکه هغه ایمان راوړي فاما من اوتیا کتابو په سر چې هغه څوک چې ورکړې شو عمل نامه داغه بیمینی په خلاص داغه کې نو فیقولون وای بدا ا سړی چې ها او مقرو راشه راشه ولولې کتاب یا زما عمل نامه دنیا کې سړی اول نمبر راشي کور ته خوشي زه اول نمبر راغم لار کې مرګرو لوي زه اول نمبر راغم ټول لوي کنه کور کې خوشاله زه اول نمبر راغم نو دا رنګ چې خلاص کې عمل نامه او ته ملاو شي یو یو انسان ته اب خوشاله ټول به چې راشه راشه زه کامیاب شوم مال مې عمل نامه په خلاص کې ملاو شو ټول به چې وي چې راشه راشه هغه خپل خوشحالي به خکار کوي خلکو ته فیقولون وای بده ها امو ها امقرو راشه راشه ولولې کتاب یا زما عمل نامه ما خینم ز پاس شوی ما کامیاب شوی ما الله رن رضا شوی دی انی زننت یقینا زما یقین راغل ته ځوان په معنا د یقین دی انی انی زننت یقینا زما یقین راغل او دنیا کې چې انی ملاکن حسابیا زب ملاقات کوم د خپل حساب کتاب سره زما دنیا کې دا یقینو چې زب خپل حساب کتاب سره ملاويږي ما نه به حساب کتاب کیږي نو هغه یقین د اثر چې نن ما ته خپل عمل نامه په خلاص کې ملاوه شوې ده فهو فی عیشه الرادیه نو دی به په یو ژوند خوشاله دی به په یو ژوند کې چې دله به خوشاله کوونکی وي فی جنت عالیه په جنتونو اوچتو کې به قطوفها دانیه میوي به نږدې نږدې بیا د جنت خوندونه دي مخکې نو دا دوا کې دي دي ښا دا رنګه حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي و چې لا تزول قدم ابن آدم ابن آدم بنی آدم به قدم نشي خوځولای حتی یسل ان خمس تر دې پورې چې دا غنه 15 شونو پښتنه ونشي قدم به نشي جګولای ښا چې د 15 شونو پښتنه ونشي یو پښتنه بدای دا اوس هغه د عملنامې خبره ده چې زه مانه الله پښتنه کوي چې په دنیا کې انسان دغه عقیده ځان سره جوړه کی یقین په دې باندې ولري یو پښتنه بدا کوي ان عمره فيما افناه ته د عمر باره کې چې په څه کې د عمر تیر کړو د عمر عمر مې ورکړو شپېته کاله دیرش کاله څلويخ کاله 50 کاله آیا تش دنیا لپاره لګیاو آیا تش دنیا کې ځان لپاره لګیاو چې زه یو ځله ورسېږم او زه یو مقام لور ورسېږم او زه یو مال وګټم دولت وګټم دې لپاره لګیاو نن دا نو کچې د دې سوال جواب ورکړو نو مخکې دویم سوال پوښتنه وکړي او کدی سوال کې ناکام شونه جهنم دارک بیا ان شبابه دویم سوال ان شبابه فيما ابلاه دویم پوښتنه بدا کیږي چې د ځواني د بارکه چې فيما ابلاه چې دا ځواني د پسکه تیر کړي وا ځواني بهترین عمر دی ښا په ځواني کې عبادت د الله خوښ دی په ځواني کې تاسو د قران ته ناست د الله خوښ ده پوه شو ځواني ډېر یو به کله چې ځواني تیر شي به انسان ته پته لګيږي دا خو موږ خیره موږ په دمن خپل استادانو نو ورېدلې چې دا تاسو ته بیا پته لګيږي چې کله دا هغه د مان تیر شي ځواني د ځواني پښتنه بیا موږ نه کیږي چې دا ځواني د پچی کې تیر کړي و ځواني د په فضولیاتو کې تیر کړي و په مستۍ کې تیر کړي و ځواني د پدې کې تیر کړي و چې تش بس خواهشات پوره کړي او کنه زما رضا د پر تیر کړی و نو که په دې سوال کې کامیاب شو نو کامیاب دی دریم دریم سوال به نه کیږي او که په دې کې ناکام شو نو دریم سوال نشته د دې سزا به ته ملاويږي وان ماله من اين اكتسبوا دریم سوال د د مال بارکه چې دا مال د کوم ځنه غټلې وو دا دریم سوال دی چې مال خو مې درکړې خو کوم ځای نه راغلی آمدن سورس د کوم ځای نه پښتنه کوي حکومت کنه دنیا کې د مال د کوم ځای نه راوړی دی وای شابه خپل هغه وخیا هغه څه ورته وي د سرمایه چې کوم غي ده ذریعہ بشر چې هغه وخیا آمدن هغه دی وخیا ذریعہ د کوم ځای نه نو الله په پښتنه کوي بیا دا خو دنیا کې خو ځا غلي دي ټول بس پیسې ورکا دا تیر بدی کی خو بیا د الله مخ ته بیا حقیقت حقیقت پښتنه بدن کیږي وان ماله فيما من اين اكتسبه د مال بارکه چې د مال کم زینه غټلې وو دا څو پښتنه شوې درې او څلورم پښتنه پښتنه وفيما انفقه خصې د حلال طریقې څخه د غټلې وو د کوم کامیاب شوې کوم ځکه د خرج کړي وو په ابسو د خرج کړي وو په مستیو د خرج کړي وو په عیاشوي د خرج کړو او کنه صحیح ذکر د خرج کړو وردا ډیر سخت سوالونه دي ښا پوه شو دی وجنه ما غبل ویلو کنه چې تقوا دي ته ویل کی چې دنیا کې ډیر په احتیاط قدم کړي احتیاط قدم مطلب همدار دی چې ته په احتیاط قدم کړي چې عمر می خطر شي په احتیاط قدم کړي چې ځواني می خطر شي د الله رضا لپاره په احتیاط قدم کړي چې حلال طریقې سره مال کور ته راشي او په احتیاط قدم کړي چې دا مال چې په صحیح طریقه باندې ولګيږي وم او پنځم سوال وماذا عمل فيما علم څومره عمل دې کړو په هغه علم باندې چې ما در کړو هغه پوهه مې چې در کړو په هغه څومره عمل کړو ته ګور هر یو پښتنه ځان ځان لغر دی پوه شو تعالی ما پوهه در کړو پښتنه مې در کړو څومره عمل دې ور باندې کړو نو دا پښتنې دا رنګ درې سوالونه په قبر کې دي دا ژوند ور ټول امتحان امتحان دی موږ تاسو خو و یک تر بل الناس حسابهم وهم فی وهم فی غفلتهم مورزون قران وی وې د خلکو ته حساب کتاب نږدې شوی دی خو دا خلک په غفلت کې پراته دي حساب کتاب ته نه ویره دي په مستۍ کې پراته دي بیخي ته نه ویره دي حالکه دا خبره ډېره سخت خبرې دي پوه شئ نو په قبر کې بدري پښتنه کیږي مر ربک من دینک وما تقول فی حق هذا الرجل د پیغمبر اسلام هغه به توخی شکل چې دې سړي بارکه څه وي نو کچیرته مسلمانی په ابو داود شریف کې دا حدیث ته دا حدیث ډیر خوندور دی دا واورې خامخ کې کچیرته مسلمانی نو دی ورته وی ربنا الله رب زمونږ الله دی کچیرته مسلمانی صحیح کې دی ولای نو وی بچ دینونه اسلام دین می اسلام دی او وهذا رسول الله دا د الله پیغمبر دی نبی اسلام وو ته یاد کی نو چې کله دا درې وړ سوالونه جواب کی دا سړی قبر کې نو فرښتې و څلورم پښتنه دا کوي ابو داود شریف کې دا صحیح حدیث راغلی دی پنځمه پښتنه به دا کوي چې دا درې سوالونه تا کم ځای نه زده کړی و دا درې سوالونه تا د کم ځای نه جوابونه تا زده کړی و دا سړی به توی قرأ قرأت کتاب الله ما په دنیا کې د الله کتاب لوسته او او ما خپل یقین په او وصدقت او ما خپل د الله کتاب لوستل رښتیا کړی وو یعنی ما په عمل کړی وو هغه نه مال د درې سوالونه جواب شونن او که چیرته د دا سړی ګناګاری ایا مشرکی کافری او دنه پښتنه کیږي دی به وی چې ها ها لا ادري چې پښتنه وکیږي رب دې څوک دی ها ها لا ادري زه خو نه پوهیږم ها ها لا درې زه خو نه پوهېږم ها ها لا درې زه خو نه پوهېږم مال خو دې جوابونه نه راځي نو چې کله جوابونه وې دا دا درې جوابونه صحیح طریقې سره نو فرښتہ ورته وی چې نوم ودشه ک نعمت العروس لکه څنګه چې د اول ورځې ناوي ود کیږي بیغام ودشه تر قیامت پورې چې جوابونه صحیح جواب کړه او که صحیح جواب نکړه نو سجین زیره او قبر عذابون لو بیا لار او ته کلاو شو پرود به پاږي کې نو په آخرت باندې یقین لرل ډیر ضروری دی خام وبالاخره او په آخرت باندې هم هم دا خلک یو کینون یقین لري ایمان نه یقین لري ور باندې چې زه وزل الله روانم اولایکا اولایکا او دا حکم د دنیا پنځه صفات ذکر شو د مؤمنانو اوس په دې ځای کې د آخري آیت کې دا لند آیت دی ان شاء الله زر خلاصيږي ښا په دې کې حکم د دنیا ذکر کړي او حکم د آخرت ذکر کړي اولایک دا ور اولایک اسم اشاره د جمع د پاره ده څه مطلب اولایک دغه 50 صفاتونو والا خلق د مخ کې کوم 50 صفاتونه بیان شو دغه 50 صفاتونو والا خلق دغه 50 صفاتونه چې چا په ځان کې راوستل اولایک دا خلق علا هدن په هدایت باندې دي من ربهم طرف د رب د دوینا من ربهم ولې ویلې ان هدایت خو ارتوک ځان له په هدایت وی لیکن دا خلک چې د الله طرف نه کوم هدایت راغلی وو دا خلک په هغه هدایت باندې دي پوه شو حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي و چې یا علی ستكون فتنه او علی ډېر فتنه براشي د ترمذی شریف حدیث ته ډېر فتنه براشي نو علی رضی الله ورته وی چې مل مخرج یا رسول الله د فتنو نه موږ څنګه وځو د دې به د وتو چلاري نو نو نبی اسلام ته فرمایي کتاب الله صحیح حدیث ته ترمذی شریف کتاب الله دا الله کتاب دغه علاج دی اوګه د دې پیغمبر اسلام وی وفيه نبأ ما ما بعدکم وخبر ما قبلکم په دې کې اخبار دي خبرونه دي دا هغه خلکو چې تاسو نه مخکې روان دي د قیامت او د آخرت او د جنت دوزخ احوال دي پکې او دې کې خبرونه دي د تیر شوی قومونو د ابراهيم عليه السلام د نوح عليه السلام د نوح عليه السلام قومونو اخبار دي پکې بیا مخکې نبی اسلام وی چې هو الفصل دا د فیصله کتاب دی ليس بالحزل دا ټوکی نه دی دې سبا ټوکی نه کې چې کله راغله او کله نه راغله کله ناشته او کله نه ناشته کله توجه کړي او کله نه کړي دا ليس بالحزل دا ټوکی نه دی الله وی پیغمبر اسلام وی بیا مخکې وی چې من ترکه من جبارن چا چې د یو ظالم او د زورور د وجنه داغه د دباو د وجنه قران پرې خو د قران بیان پرې خو چیرې بل دبا ور باندې کیږي دا خبره مکوه دا مسلې م بیانوه مړ به دې کما دا به دې کما دا به دې کما چا چې دا قران دبا د وجنه پرې خو د ظالم دبا د وجنه نو نبی اسلام فرمایي قسمه الله دا الله غر کړی دا سړی هغه مولا الله غر کړی هغه چا چې ظالم دی خو اسم غرق دی چې قران خلق بندي دا چا چې ظالم د وجنه قران پرې خو دا الله غر کړی دی دا دا بیانون کې الله غر کړی دی عقیده به صحیح عمل به صحیح لیکن قران پرې خو د زور ور د وجنه نو قسمه الله الله به دا تباہ کی غرق به کی بیا مخکې نبی اسلام فرمایي وای چې من ومن ابتغى الهدى في غيره او چا چې هدایت ولټولو بغیر د قران په بل څه کې په نور لارو کې هدایت ولټولو بل کتاب کې هدایت ولټولو نو ازله الله ماضی څخه راوړی دا دا الله گمراه کړی دی څه مطلب دا لوی محفوظ کې الله گمراه لیکل دی مخکنه چې دا قران نه بغیر د الله د کتاب نه بغیر په بل څه کې هدایت ولټو دا ما گمراه کړی دی نو په دې وجه باندې ویلې اولایکا دا پنځو صفاتونو والا خلق علا هدم من ربهم دا په هدایت دی په کوم هدایت دی هغه هدایت من ربهم چې طرف د رب د دوی نه دی هغه قران دی هغه هدایت هغه د پیغمبر اسلام سنت دی دا د دنیا حکم دی په دنیا کې دا خلق په هدایت دي هر څوک الله ځان ته په هدایت وایي کنه الله وی دا خلق په هدایت دي مړه دا داوی ماوی د پریدا کدا صفاتونه درکې نو خوشاله شه زه په هدایت ما او کدا صفاتونه درکې نه نو په ځان باندې افسوس وکړه چې بیا د هدایت داوی پریدا او اعلی لفظ راوړی دی اعلی د پر د استعلا راځي ګور د قران په یو ټکی کې مطلب پروت دی بس چې خبرې کې د قران په یو ټکی معنی کنه ختمه بنشي پوه شئ اعلی د پر استعلا راوړی دی څه مطلب یعنی دا سړی د هدایت په غونډې ناشته دا سړی د هدایت په اسمانه ناشته چې دا پنځه صفاتونه ورکې راغله نو اولایک دا د دنیا حکم دی ښا دنیا کې دا خلک کامیاب دي اولایک دا خلک علی هدن په هدایت دي مې رب بهم طرف د رب د دوینا اوس حکم د اخرته چې په آخرت کې به څه حکم دي د خلکو و اولایک او دغه پنځو صفاتونو والا خلک هم هم دا خلق ګره اسم ضمیر اولایکا اسم ضمیر هم اولایکا اسم اشاره هم اسم ضمیر او المفلحون معنی مفلحون باندې الف لام داخل کړي دي یعنی اولایک دا پنځو صفاتون والا خلق هم همدا خلق ور تاکید کړ ډیر زور راوسته دي همدا خلق مفلحون کامیاب دي په آخرت کې دا نور خلق کامیاب نه دي چې هغه پنځه صفاتونه ورکې نه اولایک دا خلق پینو صفاتونو والا هم هم دوی مفلحون کامیاب دي نو اوس د کامیابی هغه چې کوم معیار دی هغه تاسو وکړو چې کامیابی څه ده دنیا کامیابی نه ده مال ګټل کامیابی نه ده هغه ضرورت ده هغه من انسان ضرورت د فکیږي کامیابی نه ده پوه شو دا غرنګي یو موقف ته ځان رسول کامیابی نه ده هغه ضرورت ده پوه شو یا به ځان د پاره کوي او یا به چا د پاره کوي بس پوه شو کامیابی اصل کې دا ده او چا چې د قران چې وی د تاوانی دی سړی دا اصل کې تا اصل کې تاوان هم دغه دی چې دا د قران نه واوختو د تاوانی دی اصل تاوان دغه دی چې قران نه واوړي د قران د کې دی نه واوړي دا پنځو آیاتونه په پنځو آیاتونو کې مونږه نه نه پنځه صفاتونه بیان کړ د انعام تعالیهم هغه انعام تعالی په سورې فاتحه کې ویلو الله متکنه هغه چا چا من چې الله احسان کړی دی هغه د احسان والو خلکو الله پنځه صفاتونه بیان کړ په دې پنځو آیاتونو کې یو صفت چې په غیب باندې ایمان راوړي دویم صفت چې موز جاری کوي یعنی په خپل هم کوي په نور هم کوي او دریم صفت چې مال لګي د الله په لار کې او تلورم صفت چې د الله په قران باندې تفصیلی ایمان راوړي او په نور کتابونو باندې اجمالا ایمان راوړي او پنځم صفت چې په آخرت باندې شي وي یقین وي نو حکم د دنیا څه شو چې دا دا خلک په هدایت دي دا نور خلک دا داوی داوی کوي دا دا داوی دروغ دي دا خلک په هدایت دي او د آخرت حکم چې شو هم دا خلک کامیاب دي په پنځه ایتونو باندې پوه شوئ واخر دعوانا دا تکرار وګورئ الف لام میم په معنا د حروف باندې الله خپويږي ذالک الكتاب دا کامل کتاب د په ایمانیاتو کې ګورته چې کوم لفظي معنا کوم کنه دا معنا بکوي دا د عملګری لګ نه وی دي آشنا نه دي تفصیل مکوي ور سره تفصیل معنی ځان پوي کوي کته نه پښتنو کې تفصیل څه شه ده نو بیا تفصیل وایا پوه شو هغه ذهن کې وساته هغه من خپل ذهن خلاص کړي ترجمه چې کوي چې کومه ترجمه کوم دا ترجمه وکوي بس لنډه خبر ده ذالک الكتاب دا کامل کتاب د پیمانیاتو کې لا ریب فيه شک نشته په دې کتاب کې پنيز د مؤمنانو یا لا ریب فيه شک مکوي مؤمنانو په دې کې دا د شک کتاب نه دی هودن مضبوطیا ده په دې کتاب کې للمتقین د پاره د متقینانو الذين دا متکیان هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي په غیب باندې ويقيمون الصلاه او جاری کوي مونږ و مما او باز د هغه مال نه رزقناهم چې ورکړې مونږ دوی ته ينفقون خرج کوي والذین دا متکیان هغه کسان دي دا واو چې په متکین باندې عطف دي والذین او دا متکیان هغه کسان دي یؤمنون بما چې ایمان راوړي بما په کتاب باندې انزل الیک چې لګل شوی تا تا تا تا څه مطلب نبی رسول الله یادې یعنی قران و ما او ایمان راوړي په کتابونو باندې انزل چې را لګل شي ویني من قبل کا مخکستانه و بالاخره او په اخرت باندې هم یو کینون هم دوی یقین ساتي اولائک دا پنځو صفاتونو والا خلق اعلی هدن په هدایت باندې دي د هدایت په غونډې دي دا وګوره د هدایت په غونډې دا اوس معنا نه ده ما هغه تشریح وکړه اعلی هدن په هدایت باندې دي من رب هم طرف در رب د دوی نه واولائک هم دا پنځو صفاتونو والا خلق هم هم دوی هم مفلحون کامیاب دي په آخرت کې دا کامیاب دي دا نور تاوانیان دي بیا